د دې د ملاویدو پته یاد ساتئ اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 چاته غږ مو کو دا ایمان دی او چپ پات شي د څو کم دی خدای وی جهنمی دی ا دې وی گزاره کو ا دې وی وخت دی ا دې وی خلک خپکی یعنی چپ شه د څو کم دی اوله قاعده لک به تخته بنا دا لومړی قاعده فلم تقتلون نو وجدی تاسو کافر لیکن الله وجل سما غلبه چې خدای درکړه هغه درې سو دیار الله په زور باندې غالب کړ وما رمیتا اذ رمیت نفی کوي د انتها د فعل او اثبات کوي د ابتدا د فعل معنا دا ده هغه مالک ګوري زماره چل راځي مې سچل ورکې ته ګوره لار کینا ته دکاندار ته وي یاره جی رانجه مې راوړي ډېر قیمتي او د خور نه دي زما سترګې ډېر یخې کې کې کې مرچ په کې چوری وره دکاندار یو سړی خوراکا ویر د خور نه ده په دې خپلې الله اوریدن کې پوره دانګې یې کلک ذالکم لکه څنګه بدل کې کلک شي دانګې کلک شي الله کمزور کون کې دې چل کا درانو تن تستفیو خطاب دې کافر ہوتا د پاره د تذلیل د غواړی پتا رازن پتا تاسو پتا وخته ان تستفیو د غواړی کافر پتا او دې لري پتا یرا وای کړه جماعت قانون مونږه جاری کو برات کو نو مزګری زموږ کی کمی دي حالانکه هغه د الله د دې قانون نه مو په دارو سوس را دي چې خدای چاند کې چاند تقید وای چاند تا به چاند اورو پړې شي چورو دې چاند کې ته وسو دا وایي چې سبزی دې نه سفا کړی او دیو جن الله وی ګډ وډ کار نه چلیږي ګن ګوزر په خوا زما درس کې سر شپږ شری 200 کسان وو ناری کار کړ ځکه هغه چان شو زما ورته توجه وا اوس په کې بعضی ډډو لګي بعضی کیو دي آباد ایشور ته ګوري نو هغه څه ګن لاشي هغه هم ګن شي چې ورسره ناسي په سر کې هغه هم ګن شي هغه اثر د قران کې نشي هغه لږ کسان چې صافو نه کار کو او ګن شو ما ته چا یو ورځ یره وکړو خوشاله مې اړیو ګن شو ما د کوم وخت نه چې ګن شي نو کار به پاتې شي او چې څوره زمانہ پیدا لشپار کال د درې سو نو ما وخت ټریننګ کول باندې او چې کله راغې نوتی دي د زورو نه اوسې دي نو زنه شم ټینګ وره اټر یې نشم ورکولې اوس په کې اړه بلا پراته را اور جن پکې ګړه فائدہ نه رسي بعض خلک وایي یاره کوم بایکاټ وکړو انو کار نه کی په خوا د طالبانو تنظیمو دینه تقریبا دیش کاله مخکې لک کسان ما هغه سره جګړه کوله اما و کویو هغه په دې ملک کې حصہ کار کوم چې کله درنې بوجای علی مليان نو مليان نه کار وکړ ان بل پیږي دا وی ډېر لوی عالم دی ٹھیک دی کنه زه علم نه انکار نه کوم دا وی کم مقرر دی نظر مقرر نه انکار کوم زوم کار نه کوم دا نه چې مولا شاه لوی شنه دا کار سره نه ځوان دا لړکې ګند چان کوي نه نه لړکې دا وې نه جی به سره نه ځوان دا کار نه اره زماغه کار ټول برباد کړ یا مان نه کا نالایکا پوما ګډه می ګیره می ګډو بجو خړ دا نالایک رااله ما ته فلانه لوی سره و لوی سره یې انکار کو مولا دې لوی سره دې تقریر کوي دا چې کوم دا چې تاسو په کې غوډن ورسې کېږي باندې اوسم چې کوم ملک روس دن نشي نو هغه ملک کې بیا خپل اثر نه پیږي کداري فوج لري چې لري چې خپل اثر خپل سین نور څه کوي دا د هغه په نزدې کفر دی چې عمر کوم دن نشو خپل اثر په کې بیا پیږي دا یې کافرونو امې ته چې عمر ته دنه شي نو خپل سر باندې کوي دا قانون د قران او هغه سره استغفار چې روز کوم را دی دا باندې درسي او سبب تختی اچھا در شروع کی آپ کو لا دے بھائی شیخ مونگ دیر لوگ در شروع کرے دے او مونگ خلق دیر راجی مونگ دا تو مونگ آگا تو بلا دے گورم خیر دې یرا غځای کې خلک خنو موږ او تختی دي ځای مې په فواید د شغاله یو ځای کې سره کین رقم به وستی شوش پدنت سي نه کنه دا یې ډېر ورځ درته راځړو کې چې تاسو کوم هغه اتف ته دلې او شغال شاه تا دې پاره کو چې ته به وستی خو د وخت نه دې صحیح کار نه کړی کنه کتا یو تن کلک کړی نو هغه ودان سره بل تن پیدا کړو نو تاسو به دوه سره ورشي وي او چې کار کوي نه نو تشي وي نو چې بیا مې شي نه پارشي وي په دا وخت نه کار سم نه کړی کنه بس پرې خوشاله یاره زما درس کې ډېر خلک دی او په شوق باندې راځي شوقیان شوقیان له شوقیانی شو کې بېږي په شاته دي دانو چې دا ځای کې ما درس کړي یا بزان وژنم یا به مسله په کې پرم شونکه نه شورته نه اوس دې ما قاعده ایمان والو ومنه حکم د الله او رسول او کوم حکم دی دا چې ما وایي ولا تتولوانو اما وایي د دې حکم نه اتا سه ایمان کی خدای دا کوي منن کی نو منلی دی په دې باندې قران او دا قران علم کې د ایمان نشته نه دی وجه قران سمان معنا منل منلی دی په دې باندې قران کو دا قران علم کې وی زکات تقدیر وای دیتا اندازا خدای دا پتا وا چې زبردست امر پیدا کوم ادوان و اختیار و کم قرآن بورتا لے گم نو زید با پخبر اختیار قرآن پیدی او امر با کوشش قرآن بزدکی نو لکه انجنیر ته پته ای چې دا ډاګه چې دا په دې ډاګه کې بنگله به جوړیږي ډیره کې به باورچی خانه ډیره پاخانه ډیره کې به آرام کمرای دارنګ خدای ته پته ده چې زبا مخلوق پیدا کوم اختیار به وکوم او دې په خپل اختیار پیدا کار کوي نو خدای دا عمل دغه اندازه کړی دی ته وي تقدیر معنا دا آیت دا ته د خدای په علم کې دا وې چې دې ایمان ته نو قران دې په معنا دی او اسماء منن د قران او د دې اسماء نه مراد اوریدل ولو اسماء اکواری دې قران کواری دې ته الله قران دا کیسه استثنایی دی دا داسې دی دا داسې دی معنا صاف شو که پته الله تا چې د ایمان شته زمانه له په دې قران لکه مکه کې شو ولقد زرانا لجهنم كثير من الجن جهنم له چې کوم مخلوق پیدا شوی دی نو قران نه مني دا رنګه سورۃ ملک امراضی وقالو لو كنا نسمع او نعقل نو ځکه هغه اطاعت ته الله دی کتاب نه کوي ځان لاړم دی ولو علم الله فيهم خيرا کپته الله تا چې کی مانسته منل به په دې قران لیکن قران په ونه مانو ځکه ایمان پکې نشته لیکن قران په ونه مانو ځکه نه مانو چې ایمان پکې نشته د لو معنا چې وکړه انتفاع یو شی د سبب د انتفاع غیر نه اګه چې واوري د قران او اوري دې راستون کی لومبای قاعده وا ایمان والو جنگ کلکی دیمه قاعده وا ایمان والو د الله حکم او د پیغمبر حکم اروخت منی دانه چې مال راغې اته په ورلې زیاد کولې کو بلک کوي خو ایمان لرکینو او درې مقاله ایمان والو هم نه حکم د الله د پیغمبر تا په جهاد کې انفال اثر کړ غنیمت مرور دی وکړ نو خدای بستا په ځای کې حائل شي مطلب ستاسو نه با دا ګناه چا پیر شي او تا نه بیمن سم شي الله تعالی پورته پته شي او یې گئی تغیر جهاد تا او یې گئی دادا باغنا جنبر شي کی پایلین تا یوازه فتنه تن عذاب برعات رد کئی که برعات هم رد نکر نو کم خلق چی ده برعات ارتکاب کئی اگر صدا بخواه تالم در کئی اگر کتے نکئی تالا ودر کئی کتاب لے رد نو کئی مراد دین فتنه له مناکیر د مفسرین وایي رد کوي بدعات او شرکیات کرتم نک نو کم چې الله سزا مبتدین لور کوي الله تعالی سلام درکړي ازان بچی دادا وغنا چې نه برچیږي مرتکبین ته تاسو نه واده چې هغه د بدعت کول کوي یو غم کې جلا ده نو جلا بند کوي که بند هم نه کړی چې کوم خدای جاری هغه چې کوم سزا ده نو هغه ناس له بوم درشي حدیث کراوی چې قیامت کې ویل ته ونی کی چې غم کې ویل کړو نو قیامت کې به هغه چغي وایي ادا سے بکی چلے بوئی چې ټول قیامت والا بته تختی چې دا څه بلا ده بغوا بای بغوا بای دنیا کې چې روانه په غم کې نو بغوا بای په قیامت کې دغه څه رتی دا رنګي په یو مجلس کې بیعت کی ناروا دي یا ورغه نه پاسي یا بیرت کې کستا خوان درځي یره وې دې غم کې مونږ نشامې دي خلاف د شریعت د بس کې دا یې دې ډوډۍ کې خلاف د شری دي د مړي کور کې درې ورځې ډوډۍ خورل حرام دي دای براجم شي حالانکه صرف د مړي وارثان ته اجازه ته ډوډۍ ورور کوي دای براجم شي ټول چم صحبت به جوړي چا کار بلیږي چا ټول ناروا حرام کوي حرام خورا د دینه بال به پیدا کیږي واجب دی واجب کړي وتقو فتنه تا یواز کوم کو ته بنل شي دا بواجی جن به الګ بنای کیږي خدای برابرۍ وتقو فتنه تا واجب موږ دی واجب کیږي خلاف د شرع خلاف د سنت دا ینو غمونه او قاضي خلق د الله کتاب هر چا په خوره وتقو فتنه تان ځان بچي د عذاب او عذاب نه چې نه برسېږي هغه خلکو ته چې کوي دا ګناه یوازې تاسو هم درسي اپوشي الله سحدا بوله ده که تاسو شامل شوي نو تاسو به شدید رقاب ته ته دا اواز کې دغه غم کې آیات کا یاد کئی چی وئی لگ کمزوری شی پا دنیا کے مستضعفون کمزوری شی خدای دې زړه درکو د خپل مزور سره ایدکم مضبوطی کوي په خپل امداد مطلب دا دی که تاسو سنت جاری کوي تاسو دې مجلس نه لری شي چې بای دې مجلس کې خلاف شریکار دې زب کې نه ما غم پرې هو دې خدای کې می پرې هو ما دا مجلس خراب دی نو ما دا مجلس پرې هو دا حاجی می پرې هو نو خدای به ځای درکې مضبوطوم کې ارزه ته درکې د پاک وسیزونه خامخا شکر وکړي درې قاعده مکه تیر شي سلورما او سلورما قاعده د اول سره چې اومو مینانو باطل او حق مونږ ډوړي کلی ته پاک مونږ ډوړي پاک هغه شهر چې د غنیمت نه امیر درکې او پلی ته هغه شهر چې تا غلولو کو پینځه مقاله اوس ایمان والو ویریږي د الله نه ویریږي چې مونږه مال غنیمت نه کړو ویریږي چې خدای به موږ امداد کوي نو وګورئ الله تعالی لپاره پرې فرقانن بره خدای به تاسو لا فتح درکړي یعنی حق او باطل بدل کی مفسرین ذکر کوي چې فرقان واضح کول اسدا ول فرې ول کې الله الله ورد تدبیر کون کو نه دې د نبی علیہ السلام تر نیکو پینزم قصی دا حضرت پینزم نکره قصی نمخ کې د خانه کاټه تولیت اختیار د بن خدا پلاس کې قصی او تجربه کار مدبر انسانو چې کله غلوش نو هغه د قریش خلک راجمع کړ چې ګوره دا ځای خو زمونږ د نیکو د اسماعیل علیه السلام او موږ قریش هغه د نسل نه یو او په نو خدا دې امن خلق دې نو دې سرنګ په دې ځای باندې متصرف شو د خانه کعبه کنجي اغسته دا اختیار د حرم د دی دی نو هغه منظم کړ نو اول بنو خدا سره جنگ وکړ نو هغه وشړل بیا ولګې ده نو ماته چې هغه یو کور جوړ کړ یو کمره او چې دا زمونږه د جرګې کمره هغه د نوم کې خو دارون ندوا کور د جرګې دا د نبی اسلام د پیدایش نه یو کم سپګلی مشه لیکاله مخه را کور جوړ شو دارون ندوا 129 سال قبل د حضرت پیدایش نه جوړ شو قریش لس قوم لس تبری نو قصې ولګي د هر ټبر نه یو مشر واغی او هر مشر ته یو کار حواله کړ چې زمون جنگي نو تاسو کار به سفارتي زمونږ او د دشمن ترمنځ خبرې کول وستا ته اختیاري تاسو سره دی دار سفارت او را بنواجی له ور کړو او په دا زمانه کې اجازه پیدا نو د بنواجی مشر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بل تن به خبرې نه کوي مقابلین سره تاسو به کوي دا رنګي چې کله سره جرم کی انو داغه جرمانه به تاسو لګوي دا بن شام تور کړو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ قوم ته او د حضرت په زمانه کې ابوبکر داغه مشر چې کله ما لاسه ما ته وښوا نو داغه جرم به بن شام لګو داغه مشر ابوبکر دا رنګي چې کله زمون جنگي نو تاسو به جنډا اخلي تاسو جنډې دلانه مونږ دي دا دغه دته وي عینا وظیفه عینا عنان نه ده یعنی جنډا بس تاسو لاس کی دا د خالد بن ولید قوم له ور کړو او خالد داري مشور دا چې له سعودي هغه تقسیم کړي د خانه کعبه کنجاني دای خپل خبر لور کړي او بنو شیبه په لاس کې هغه له ورکول دا یې دا به زمزم تقسیم خپل نظر کې پرې کړو دا عباس په لاس کې دا ولې تقسیم کړي چې کله به سمانده جوړ شو نو دا لاس کنه برا غونډې ده نو دغه خبره تړه ده فیصله به کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دعوت پیش کړ خپلې دعوت باندې سمجه تیر شو بایکاټ وشو د نبی اسلام سره چې په بو غم خالی بنی ور سره پاګه بایکاټ حضرت کمزور نشه دباونه پیوشو پاګه کمزور نشه نو اخیری قریش دا خواه کړه چې نه دې په دباو باندې شو نه په دولت باندې شو نه په مشرات باندې شو په هیڅ نه باندې کی او خامخا زموږ دین روانه نه راځي چې جرګه وکړو دا جرګه بغیر د بنو عبد المطلب نه د نه هو اړل شروع کړدار نه دوته د نبی اسلام قوم یې ذکر نه وستې ده چې دا غي خلاف جرګه وکړه د پیغمبر د قتلو جرګه وا دا جرګه کې نه استا نو شیطان په صورت ته بوډا راغی نو دې جرګه ته دنه کېده نو قریش ورته وې چې بای زموږ خاص جرګه ته مسافر سره نو تمر راځي جرګه ته شیطان ورته زګور دا د ګورونو علاقې د نجد نه راغی نجد بر د نجد باندې بر نه زه بر وطن نه راغلم او بلاکم غم کې تاسو جرګه کوي نو په دې غم کې راغلم چې ته سره پیدا شوی دی او دین روانه نو زه په دې غم راغلم چې اسنه زما مت ته راشي او زما مل کې دا دین خو خپل خور کی نو هغه یې رښتیا وایي ګوډه نو جرګه شروع شو دا درې خبرې جرګه کې په دې خر جرګه کې د درو خبرو باس شوې یو خبره ده چې دا تړو وایز یم کرو بکل الذین کفروا یا کا چې تدبیر کړو پتا ورکاترانو یو تدبیر دا دیوس بیتو چې اتری تعالی را یو زما راي دارا چې دې منی کیږي نه رسای وګوره یو کوټه او یې کې به وتر نو یا به دلوګي مرشه یا به توبه وکړي نو په دې یاره خبره دی وکړه بالکل زمام راځي دا نو په دې ته نو نو واړو یو دا خبره ده بوډام ناس په جګه کې وځان زمونږه ممبر دی ته څه بوډا سوای پکې بوډا سره خو دا وی جوړ چې وی ترې په نا کومه مضبوط دی او هغه بیا په خپل ذلت باندې ځان وځي خراب شي اخلاص به کی جنگ به جوړ شي نو په دې جنگ کې به تاسو قتل شي نو تاسو قتل زه خګرم اده به خلاصي ټول آفرین ګډه سو کېر دی شیطان په صورت سړي راغلی دی دیمه جرګه شروع شو دا یک طلوع کا دا میس کې یو خرجو کا روسته دی دا یک طلوع کې میس کې راوړی دا دلری دا یا کلوک مینس کې راوړی بیا وی وجنی دې مرګ نه پیری نو دې می او نو نو واوري او بوډا ته ته به بس دا سم خبره ده چې وی نو خلاص شي ته نو هغه څنګه وجنو نو بوډا ورته د وجلو طریقه بدای چې د هر قوم نه یو ځوان به منتخب کړي نه ځوانان اذانه ځانان به تور واقع نو د شپې بلاشي اذانه واره بوله تور راخلاص کی نو قریش نو تنو سره جنگ نشي کولای نو قوم سره اخر وای چې نه تاوان راځي نو واره د تور اور سره په ځای راخلاص کی نو خلکو تور یې رب دا خطه جوړ دی لکه چې پلانې ته وای نه وای دې څه کوم ته وای نه دا ابو بکر غلام عامر ابن فیرا هغه ته وی چې دا دوه او چې ګودا غار سور د مکینه تقریبا درې سلور میله کته ورونه کړي سلطان عبدالعزیز زمانہ کې هغه ته تل منم سات بندو په طرف بندو لکه هغه ته خلک ته نصیده وای کولا خارې به راړې کیسه به کوله دا سلطان عبدالعزیز چې د فیصل پلان ما یو ورځ دا غي او قاضي ما ورته مې زما غاری سوچ کړل ما ته ته تلې شي پتا زموږ اطمینان دې چې شرک نه کې ما ما سره مګي ګورې ته ته ذمہ داری خپل چې شرک باندې کوي ما یو نه غلې سره قرار ده دا دوا موږ لړو نبی علیہ السلام غلام ابو بکر غلام ته غاری سوچ ته بوله مدینه کتب ترا شمال ترا اغار سور جنوب ترا یعنی ځان پټول نبی اسلام د شپې به سره سمکړه او حضرت زما به سره باندې رسول شوم ځکه چې به سره خالی کو هغه بیا کافر لا دي سي نو علي زبر سملا شي وای علي سیف الله ته ګوري کنه نماز کو به سره علي شپه تیر کړی بل خصوص نو نو وای ټیک ده خو یو خبره کومه چې علي کو په بسترې ودشه خو د مر پلیره سوب کړی کافر مت ولار دي او نبی اسلام دي نو د کافر خپل له څه لري ابو بکر ابو بکر ور سره دی او نبی اسلام روان دي یاره کې کفار ته پوس کوي دا څوک ور سره ورجلون یې دي نشته یو سره ما تلار کوي نو موږ علی غو وسلام لاس ته او د کافر خپل له مر خپل ابو بکر ته دی ما سره بادر دی چې په وسلام لاس ته کنه بادر دی چې کافر خپل لاس نو د شپې حضرت ابوبکر روان شو غار سور ته لاړ کفار چې راغله او بستر باندې یو کته نو علي پروتو نغې دا خو علي دی ابو جال سلو خان مقرر کړ نور کافر نامونه په دې نامونو باندې خلق ایشتا منډم تل دی وای او نبی علیہ السلام پشپکه غار سور تراغی غاری سور دا سے چپلے بر دا سے او سل کتا دے او تنگ دے سر پا مشکل دی پکی نو جے تل کتا او میز کے خلی دسڑے نشی کوزے دے ما دے والا دین تا پوس کرو چی غاری سور تا زماتے نشی کوزے دے میں ولی میں تو سن کو سیا گئی تا دا غی تل کتا دے خلی بر دا نو مې بیا وې دوه طریقې دي یو دا چې سر مخ کې بوزي الاس کته بوزي او خوېږي لاس کته پس مو کوله یې به ځان داسې راځي اذن دا چې شاه کې په کته بوزي بیا په شاه ځانو کوي دنه غار کې دی هغه تقریبا دوګه دغه څپلن دی دوګه ددن دی خلو یې بیا ما سر د پاسه دې کونیوله نو اله بر سر کوو دا به خلکو خیال کو چې د مالک اوخې سره دا د چاکر نه چې د اوخې سره په هغه یو دي عامل کې غلط شهید شه نو صاحب وای موږ دا د جسم کلی چې اسمان ته وکړ برلا اب پته نه لګی راځي د جسم وجه دا چې هغه د جسم نه پیغمبر علی ابو بکر حفاظت کړو نو خدای دا غږ د جسم حفاظت وکړ برابر او حدیث کې راځي د غلار مدینه ته غنوا د دریابو مو مېس کې مو نو په دا لار خلک نه استو نو یو سره د کافر د بنی دوال نه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وکانه خریت بغال کې راځي وکانه خریتن دې ته جواب کارو هغه سره ابو بکر حجرت کړو چې موږ ته ولار د غرونو سمې نو هغه لار سمول کافر خو بیمانی نه وکړي لار بار اخیری جو د بنی دوال کافر لا باغ خیلا چې په دې بزو لیکن هغه بیمانی نه وکړي نو قران دا ذکر کوي کتا سو د الله نه ویری دی نو یې گئی مچونګ لګي پیغمبر ابو بکر یې کی واجب دارا او کافر په زرګونو باندې انعامونه اکرامونه کړی لیکن پیغمبر ته سوې حدیث کې راځي نبی عليه السلام د غرونو لار فخر یا غشار لار او پای ته سنت لار ان دې اخر کې پدې دي کله چې نبی عليه الصلاه والسلام په دې لار ته نو په ځای باندې تیر شوی هغه مشهور کافر سراقه ابن مالک ابن جاشم یو کافر دی چې هغه نوم یې سراقه د پلان نوم یې مالک د نیکونو یې جاشم دی د بسل کا سره ګرول کله چې دا کوي کولا نو سل تنبا درا ګرول دنګ لاسی لوی لاسی لوی لوی خپې اډه زور و د دې کله د غرونو مینس کې غرمه دا نبی علیہ السلام روان دي په غسور دي ابو بکر ور پسې دي سوراقه لري چوکتل چیرې دا دوتنه سوګي چې روان دي نو وی پیجندل جدا کو محمد رسول الله دی او ابو بکر دی نو سلو خان دی نام سراقوی چه مفت نام پیدا کن مجلس کې ناستو او مجلس نه پازل او کورته د شاته رسول راغی چې دا خلک پونی شي ځکه دای برا سره لاړ شي نو پینان کې به دای مو شریک شي نو کورته شاته رسول راغی اخر ته یې زما استیار کا چا توایم چا غوته ده ما هغه دتنه سې کړی چې هغه دې شو او زم چې هغه دواړه گرفتار کړم سلو خان به وګټم خځه ولا وسله ورکړه غشه ورکړه توره ورکړه اسه ولا دین کړه افشاو ورته کورنه چې مکه خرو کړی حدیث کې راځي چې سوراقه کله نبی علیہ السلام ته نږدې شه نو ابو بکر حضرت سوراقه را ورسېد هغه مشهور شوی حضرت ګوره ما کله چې سوراقه نږدې شه د حضرت صلی الله علیه وسلم گزارې کو چې دوی خپل وو رسخت قدمه فرضی حدیث کې راځي دا غد اس قدمونه کوم کې کوم خطر اخښه اسره هغه چې کړی یا محمد دعا وکا او زما دا وعده ده چې دې اسنو خو دعا وکا حضرت دعا وکا او سراقه اس راوړته ده بیا را روان دي ابو بکر حضرت را روان دي را پسې ګوره مورته ډېر مې چې سراقه لال نبی علیہ السلام او خودرولا ویولې راځي وی یو درخواست کوم دا زما عقیده شو چې ته یو ځل غالب کیږي نو ما له آدنامه راکا چې ستا صحابه زما مت ته بیسن وای نبی علیہ السلام د کجوري غني دا یې پرچ راوخت او هغه ونی کې پسکار باندې امان محمد عبد الله ورسوله ارا سراقه بن مالک بن جاشم دا غواړه اجیب کې واچو واپس راځي خدای ورته راځي اوس ته وینا وی اسراره اداګه نه قیمتي شي میرا دا رښتینه پیغمبر دی او ما داغه نه عاد نامه راوړی دا هغه په خامه غالب کیږي کومونه به یو ځل لټار کیږي دا غل لاسه نو ما ته عاد نامه راوړی دا کله چې صحابه په عمل کړی انور کومونه ګرفتارول نو سراقا خیر دی چوکولا ما سره امان پیغمبر دی نو دا هغه ملک دا هغه علاقه صحابه او فقه ده ابي سراقه مسلمان شه حدیث راځي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله د کسرا خزانه فتح کړه نو د کسرا بوغان راوتل لکه متبر سره زمونږ جوتا کې په خوابه بوغان یې ټول چای کې ملغلره به وي پرک به و نو د کسرا بوغان کسرا لولو لاسو غټ بوغان څنګه ورته چې کله هغه رااله مال د غنیمت کې نو سورا قول دې حضرت عمر ته وی چې دا زما شی دی دې کې و تقسیم نه کې دا زما دی نو حضرت عمر چې تاسو کو ستاوې څنګه دي رحمت ته نبی علیہ السلام زیر را کړو چې کله حضرت جون دیو ته په پچا یا سورا کا څنګه به ته اے سورا کا کله چې ستا پلاس کې باوغان د کسرا پراتی ته بسنګ هغه وخت حضرت عمر وی ها جنو لاستا شو په ځای دا غي الله غل دا شو کړ قران دې ذکر کوي چې تاسو د قلت نه ادنا چارای نه میریږي ما د پیغمبر سره احسان کړو یاد کا چې تدبیر کړو پتا سره چا درانو د دې تدبیر کو چې قید کی تعالی یا او دی وجی او یخرجو یا او دی شری تدبیر کو لې استاد مر الله تدبیر کړو الله غوړه تدبیر کوونکو نه دی اکلا جلوته شي په دې لږه آیتونه نه وای واړه دې مونږه اکل راشي د خدای نوم هم داسې بیان وکړو ان دې بیان د پیغمبر مگر چې دې په قرانو قران پر ټوکی کوي آیات کا چې ویلو دی الله دوی بیان د پیغمبر رښتینه ستاره طرف نه نور باندې تانی د برنا حجارت منه استدعا کوي انکار کوي دا دین حقوی نو خدای کانی وړي یاران مونتا عذاب درناک ان دې الله چې سزا ورکړي دی الله چې موجود دی کې ان دې الله چې سزا ورکړي اده استغفار کوي دا دوا امر بخاری تاریخ کبیر کې ذکر کړی دی چې حفاظت دو طریقې یو جوړ بابرکت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ستاسو له شي نو عذاب نازل کوم بریلیان وی وګوره خدای وایي کنه چې پیغمبر ته نو ټیک دی کنه دا کوټه ولې غر کوله د مې شوري تبا کېدل دا عذاب ولې راته خدای خو ادا کړل عذاب څه کرای چې وجود د حضرت نو اذن استغفار مخلوق استغفار نه کوي او سړي دې لرا چې سزا به ورته الله دې لرا ادای بنکلو خلق د الله دې جماعت مطلب دا یو د عذاب طریقه دار چې نیکان خلق د عبادت ځایونه نه بند کړي زمون طالبان یو مدرسه او پاوه کې ډېر په جوش کوس مليانو کې ډېر او د دې سرحد نه لوی مدرسه طالبان په ډېر جوش کې راتله ما دې شپې ته تیر وکړ سار کې طالبان رااله وې پنځپریان کې دین موږ مدرسه کې نه پیږي مليانو یې مهتمم وي نو هغه طالبان اوخکل د مدرسې نه چار صدر کې ما تفسیر کړو شیخ الحدیث په کې محترم پابندی په طالبان ولا ګولا زرلم په درې مر تخیر نو کومه دا ختم شو اوس هغه ته وګورئ شاعر دی دا نه ځای په ځای هغه زمانہ دا شو ما وای الله وای چې ختم یې کړ جماعت نه بند کړی مدرسو نه بند کړی دا د خدای احسان دی اوس کو مینه تور تکي ندی دوستان د مسجد حرام مگر متقیان نه کنه سر خلق نه پیږي ان دې مسجد بیت الله کې مگر سلی ہوتا ہے مکا سلی و تسلیم تاری مطلب دا ہے چې مشرکی نه راغ مسلمان دي وکانت الصلاه لجميع الملل مز هر امت جو دا هغه زمانه کې مسو قران وایي چې ته مشرکه نو استاد اموز سړي او تاړي عقیده یې نه درسته چرته چې مقتدی مشي کې نظر ورته نو خرج بکی دامال پدای نو شبا دامال خرج پدای باندې افسوس بیا به دې کمزوري کړی شي ناچاري په خدای راستي شي او کسان چې کفر وکړي جانم ته پورته شي ولې پورته شي چې بلکې الله لمیزه متعلق شرون دي یا لمیزا متعلق ثم تكون عليهم حسرتا یا متعلق د کفر دی کفر مو کوئی افسوس بشي ابل دل وکی الله پلیت پاک نه پای چانو کوي دای دې جماعت تکفیر وکا مداهن بېمان منافق ولې پرې جماعت کې تمیز نه کې بیچانه ورخره وای ګنی دل بکی الله پلیت پاکنا او وګرځي پلیت باندې په باندې باندې نو ګون بکی دلای ټول او وګرځي په جانم کې ادا دي تاوانيان وایا کافر تا کمنی شهید کو ورنا نو وکړي دي تاسو ما قد سلف په خاطر یې سکړي دي هغه الله تاسو وسی اکو واپس شي کوبر تا نو تیر شو طریقې درومبنو تاسو د کفار حالات کو چې قواعد ختم شو پینځه امه نس کې تهدید ورکړ ممکنین لا اوس د صورت مقصد چې په دې قاعده ځان له پوهه کړ د جنگ کوی د کفار سره ترغه چې پاتې نه دي شرک فتنه لا یفتن مؤمنون چې د کافر زور ختم شي خلقان داریان مشرکان زور نشي کوله او چې دین ټول الله جاری ټول د خدای شي ان ملک دین د خدای چلیږي اسو کې بندش نه چولې نو کو واپس شو الله پوره پاج بند چې دی کوي فإن الله بما علم مدون بصير الله سچ کوي هغه دې دین کې اغوا وخت نه کوشي الله یې تاسو معاون سخسته دې معاون اسخسته دې امدادي کله یو وخت نو خدای معاون دی او د صورت سر ته جهاد شو او په جهاد کې خدای فتح درکړه نو پوښي آج غنیمت کتا څه شي نو الله را پینځمه دا غیا پیغمبر لرا خپلوان د پیغمبر اتمانان مسکینان مسافر لرا پینځمه د سر نه با امیر ته ورته شي خمس باور کوي شي اوسم خمس امیر به تقسیم کی په دې خلکو باندې کئی تاسو چی مان اوڑے پا اللہ او پاره امداد و ما پا امداد چرارګرو مون په خپل غلام بنده باندې ورځ بلې دو حق او باطل کلا چې مقامو شه دوه ډلې ولسم د رمضانو جنگ بدر که د خدای په امداد ایمان راړې نو حرام مکرا مال پینځه مدر کا او قافله لنځ تاسو نتلا مغرب طرف ته دریاب دی دا غي دران تیزه اکلوس کړه تاسو دی بل سره خلافم کړ پروز او خدای نه سپه ځای کړی کلوس کړه یا تاسو رسو شي یا کافر او خدای نه سپه ځای کړی لیکن الله پر کوي خپل فیصله اده فیصله الله چې دن کی داول په فیصله پر کوي چالا کیا سو چالا شوه پس قرآن ان په معنا د بعد قران راغله دې ځان نه علاقه لري نه ذکر و یحیا جوندیس کی الله اچوا چې ځان جون لیکلې پس قران او من کان مې تن پای نه هو الله دې جون کې پوه دې یا تا جو خل تا تا دا کافران الله کو خوستا کې لګ نبی علیہ السلام خوب لري او کافرانو لګولې او خل امر معنی جنگ چا وای چا لکه پیغمبر خوب لیدل ډیر دي مطلب دا دی کوم غالب کی لیکن الله بچی د جنگ نه د جګړې نه کوی چې جګړه ونه شو الله په پسینو باندې آیات کا چوخیر خدای تا تا دا کافران کوم وخت یو خیر کله چې مخامخ شي په سرګو ساتو کې لګ او خیر خدای تا تا هم دا کافران سیو خیر لګ یذریکمون قلیلا اذل تقیتم فی انکم کله چې تاسو مقامت د کافر سره کوي نو صحابه په نظر کې کافر لګراله ويقللكم في عينهم خلق لو خدای تاسو له پسرګو کافرانو کې کافرانو چې صحابه ته کتل نه ګورته کاری ده نو دا کله چې صحیح باندې صحیح د دشمن لږ کمزور کاری چې نو زور پیجوي پېنګلا ورتا نو کافرو اطاعت کوي د الله او پیغمبر اجګړه مو کوئی کور کې حزبونه مو جوړیږي نو څوک بشي الار بشي مملکت تاسو تاسو نو سلطنت لاشي لار بشي قوت تاسو اصل کو سے گئی اللہ سرد صبر نہ کرے ہم کے گئی پشاندہ کسانو چوتے دے ذکرنا بطرن پتکب پتکشے لپائے اپ خودن یقل کتا مراد تینا مکے والا ډېر سر کا شراروان چې نن بګور محمد رسول الله سره اور یان ځان خلکو ته کوی ډېری ابندولې خلق د الله دی کتاب الله پاج باندې چې کول هټه کوونکې دې یاد کا چې خسته کې شیطان دې چې خپل کار اعمال هم لري کارونه دا کار چې د مؤمنانو سره جنگ کول دا ورته ډېر خستاره دا د دین کار دی لکه څنګه چې متدیان ته خپل کار کېته وقال او شیطان نشته دورو پتا سنن د خلقنا داغه قبیله باندې چې کفار راتلو شیطان راوته د ابو جال باندې لاس واچو غیر سردار د مکه ډېر زور باندې راغله او ډېر زور دی دی اتا دا ایسو به شي ټینګې دی او په شکل د قبیله د مشرو شیطان په شکل د منځ راځي قرآن کې راځو ځای تیر شو جرګه کې راغلی بندا په شکل حضرت عمر دا کبیره د مشر په صورت او ابو جان سره گنجا ور کړی و او یې مشر غور دې ډیر دې ایسو تا ته نشته او کچره تاسو تکلیف موند نزیم پناګی تاسو لرا جار لکم زب پنا در کوم که کمزوری چه نور کرا چولی دو دوڑو لیو بل ترا باب تفاول لے کافرانو مومنانو لیدل مومنانو کافر لیدل نو مومنانو پټل کې فرشته نو شیطان کې فرشته لیدل نه پیژندې چې هو نو کلا چې دې دوه ورو بل نو واپس شو پشا حدیث کې راځي شیطان نه راځي نو ټوپ کړ او دا صدیق مله مزل دریا پورې چې ټوپ کړو دریا کې وپښه موټی غونې دي اچا ته نه وی کی اوس منافقان وای یا سړی یو تند وطن دې مرای نه مدیری سي سوک غر راو لای دینون آسو چې ځان سپاري په الله الله غیر حکمت ولري ولو ترا دا غي ذلت دی نه اکلی دره تا کله چې اغست فرشتو کافر لرا سایت نه وخت راګر کړیو یتوفا بدن ولا راګر کړو سایت وخت په مرای خپل سیوا او هغه فرشتو مخنه دی اکونه دي دی په ګرځونو باندې او ایشو کافر ته او وګړي شي تا اوسګه عذاب سزون کې دا دا پتزای چې تاسو کړی دي قدمت ایکم تاسو مقابله مومنانو کړو او یقینا الله نه دې ظلم کوونکې په هیڅ هیڅ ظلم په هیڅ نه کوي حال دې پشان دې فرعونانو دې اول چې دې په خاو په خواني څنګه په فرې کړو پاتون الله نونو الله دې دې په جرمونو الله کوي دې سره را پالا دا دې وجنا چې الله نه دې چې بد بدل کی یو خوشحالی چې کړي دې خوشاله په یو قوم حتا کې چې بدل کی دې آه کام چې بدل پراتی کومه خوشحالی چې الله راوړي هغه ناغي کنه محتاج نه دی خو هغه نه چوکیو کی خلاف او کی نو الله ته عذاب نه ذکرې الله اوریدون کې په دې حال دې پشان کړونه دې ادا خلکو چې په خوا دې دروغ ویلو پیتون الله دا کدا به مقرر کړ یو ځلې بیان وکړ د غیر عذاب چې کفرو به آیت الله یو ځلې د فرعونانو ذکر وکړ چې تاسو حال په کفر کې پشان فرعونانو دي او دا دین دلی ذکر کر چه ستاسو حال کې په استقاب دا عذاب کې چې جرم وکړ پشان د فرعونانو دی ځکه دین دلار نو الله کوم په جرمونو اگر کړم فرعونان اټول ظالمان بتر د دنګو پنی د الله کسان دي چې کفر وکړ نه نه مني آ کسان چې لوګ دی دیتا سرتا ابیا ماته لوګ هر واره کله مرته دا خبر کوي خو په مطلب یې نه پوه کوي مې تاسو لفظي ترجمه کوي په مطلب مې نه پوهیږي یو ولې مې تا کړی دی یو مې په مطلب نه پوه څنګه نه پوه کو ته فوري دکان ما قران راوغه چې مې دې آتما نه او لفظي درته اول حکم نه بوځي ارتاول ته ما کول ته هو فیرتا و اما تخافن کیریږي دیو قوم نه چې هغه لوګ ماتای نو تم وتا ماتا علا سوا چې برابر شي سوا برابر مې دې مطلب سره وته دا مطلب دی که یو قوم لوز ماتای نو تم وسره لوز مات کا چې دواړه برابر شي نو سمنا غي وعده ما تکړه دم تم وعده ما تکړه چې دواړه به لوز شي دا مطلب راوت مې کنه یا نو دا څه کار دی پیغمبر ته وای یو قوم لوز مات کړل نو ټول لوز مات چا چې دواړه به روزه شي دا ول مطلب دی مې جلالان شته ما یو ته ته فرې کار مې نه جلالان وګوره وېکو ویرا دته دې مطلب نه دی مدارک وایلی مې مدارک ولا ورکا مدارک ولا ورکا ته خبر مې بيځای ولا ورکا هغه ورته مې تفسیر سینې وګوره دا وګوره ما ته وایي زه په پوه نشم ما ته په قران کې نه پوهیږي ته ما په قران نه پوهیږي هغه دکاندار سره سم ته ضرر زخر پراتی ما سم ته ضرر راوړ ما وګور دې دې کتاب جواب کړي خدای ته مالک ویلي چې عقیده درسته نه نو ګویا کې پوه نشي در باندې نو مې دا کټګوري سپینه کوي نه غاړي غاړي څنګه زره هغه په نشم ما یو میاشت ته مهلت میاش پس راشه جواب وکړ نشي کولای جواب یو لفظي ترجمه ده زمانم کوي څنګه ایو د قران په مطلب کوي دا نو نشي کولای دا مې نشي کولای ډیر ساعتې چې غلې ناشته ما ته یې زم دا فراته وخایه ما دلته نه کیدا پنځه کې شي زه خیر دا کرا را نه وای ما ګوره د صورت مطلب دا دی چې اصل کې هوته پیدا شوی jihad لوي هوته د jihad نه رسته شوی په یو وجه چې دای تاسو ورو کړی نو تر جهاد نه رسو شي تر جهاد نه رسو شي په وجه وجه داوا چې تاسو روغ کړی نو اوس یو قوم خپل لوز ماتای نو تم مات کا چې هغه کومه خبره لته پیدا کې پاره نه ګذريږي او هغه ته موږ داوا د صورت وایي داوا د صورت ته قطار د قاتل وایي نو معنا دا ده اکیږي د قوم نه خیانت چې هغه نقصان کې لوز ماتای نارتاو کا دیتا لوت علا سوا زنت دے چی شیط برابر فداوی دی صورت پا کتان تو خود کتان نرستو شوی دیو عارض نا نو چی دی لوت مات کرو ایما شمد نمات کرے دی او دو گولیو برسرا لتکونو علا سوا چی تاسو مومنانو پا غصہ اتری کی ادری گئی دا جنگ نرستو کی دل خود عارض نا نو علا سوا دا لتكون على القتال چې تاسو په جنگ ولاري مطلب دا دی جنگ نه خو ته په واره وسه شي دایي صورت اشاره ده اکیلے گی دیو قوم نے دا نقصان نو ارتاو کا دیتا بلوازات چی شیطا سو برابر وداوی دی صورت فقتال دے گئی چې ورته رسی یعنی دموټونه ا د ترورو دا سنونه چې وی تاسو په دې سره پرې خپل وسره دا الله دشمن دشمن تاسو انور دشمنان دی بيد دینه ته مقابله تیاګه دا رنګه د توحید مسله بیانې نو کتابونو توحید واخله کنه بدعات ورته نو کتابونه واخله کنه دروافض ورته الله په جنې غي او چې خلک ایمان دا مټه چکلا کې سامان چې اخلي نو پیسې بدلې لګي ما مال چې پدې دی ولګو ضرب کړی دي تاسو دا غي اجر اب تاسو به زیاته ونی شي کتاب واخلا کتاب اوستا مل کې شو او الله واجر اندر شي ادا نور به می چې کینې دې اجر نه درکې کتاب واخلا دا اجر به اندر کوي اغا اللہ چه تالا امداد در کرے نو اغا اللہ تا نا غوارا او مینه واچولا په منځو لای کې که خچه تا چزمته کې دی ټول دا ټول مال دې خرج کړي نه با مینا چورې وتا په منځو د مؤمنانو کې الفت الفا تعاون مینا راځي په قران ملک امن خوشحالي راځي په قران کوي تاسو نه چل صبرناک نو غالب کیږي په تاسو یو پشل اکوي تاسو نه سل نزور کیږي وا په زور باندې یو پلس دا غل ګنا چې کافران دي دیو جنا چې کوم نه پويږي دای په نشو په قران نو خای پرې جوړو براسته اوس په قاله په الله تاسو نه دا مخ کې حکم لازمی نه دی عظمت پاتې شي ته سوتای اپول الله چې تاسو یې کمزورتیا نو کوي تاسو نه سب صبرناک نو غالب کیږي په دوسو یو په دوا اسوي زر نو غالب کیږي په دوسو په حکم د الله الله سره د صبر نه کوله خطاب پیغمبر ته مراد نه امیر جهاد ندی لایق امیر جهاد را چې شي دلته ځان چې نه کوشش کوي چې قیدان نشو چې پونګه په خپل ندی مناسب چې امیر جهاد د قیدان کوشش کوي قتل نه کوي قیدیان نیسو چې مونږه په واخلو داغه کې نه توي کې پزمکه کې نو غواړی تاسو سامان د دنیا قیدیان نیسم چې مونږه په واخلو الله واری تاسو لا فائدہ راکړ الله غالب حکمت ولري چې چرې حکم د الله نه تیر شي نو رسېدلې وو تاسو ته پاجي باندې چې هغه سي تاسو عذاب لوي په قانون امتونو کې دا قاعده چې قیدی به راوس نو قتل وکړي بونګا رستل پینو فدیا رستل لیکن دیو مطلب رائے دو وقت نه معاف کړی بعض خلک دا حدیث غلطه معنا کوي چې حدیث کې راځي چې کله قصارا د بدر راغله نبی اسلام صحابه را جمع کړ نو صحابه سره مشوره کوله چې څوک حضرت عمر وې زما دار آئے دادا نو پماز به یو زمو تقویت شي او ګوره چې دې په دې کې ایمان ایمان براري او دا مال به دیتا بیا ورکو نبی علیہ السلام عمر ته ستا مثال د موسی علیہ السلام او د نوح علیہ السلام دی چې هغه تبعی وکړه او ورته ته په شان د حضرت ابراهیم علیه السلام ته نرمي کې نبی علیہ السلام فدیه واغسته کله چې دا فدیه راغله نو نبی علیہ السلام د سترګو وکړلې او نبی علیہ السلام وجایت ولستو آیات دیو جنا ولستو کچې فدیه الله جائز کړي نه موږ غسته نو یو عمر ولا عذاب بچو خدا انګاول دی بنګاري آیات دل دی او واقعیا دل نه نبی علیہ السلام فدیه واغستا آیات خو صاف حکم دی چې سبقکم تاسو لا پیدا نه چې ما دا حکم مقرر کړی او نبی علیہ السلام چې جړل نو هغه دیو جن نه جړل چې ګنې مونږه ناجائز کار کړی هغه جړل د غیرت نه غیرتی سره چې کله خپل قوم ذلیل ویني نو جړاول راځي څنګه نه کیږي او کم کافر چې راغلو د حضرت زوم دا هغه په فیجه کې هغه هار راغې هغه کاله زیور راغله چې هغه ته نبی عليه السلام په لور سره ورکړو خدیجه نو دا حضرت تستور بل وخت راغې هغه وخت یاد شه دا هغه کاله نو دا حضرت جنا یاد تحسر نه و یاد غیرت نه او آیات ګل دی آیات عمر مکه نشته چې ته دې سره راځي چې نبی اسلام عمر وچو او نبی اسلام عمر ته شابه سي وي چې ته په قانو باندې لکه عظمت واره ادا آیات دغه په تعریف ورسته دا نه چې جړای کوله چې معنا روا وکړ عمر له تعریف ورکړ په دې آیات چې ته په قانو باندې کلک شوی اجرای دې غیرت نه کوله هدایت نهایت ایمان استکمال ایمان وایي دانګ کم سړی کی چې قومي غیرت ني ان الله ایمان کمزوري یو حمیت جاهلیت ته چې قوم دې شرک بلا کی تور سره کېږي ناروا کی تور سره کېږي دغه ته حمیت الجاهلیت وایي ایا غیرت قومي دی ابن خلدون په مقدمه کې بلې مستقل باب لیکلی دی چې یو د قومي غیرت ایو د جاهلی غیرت جاهلی غیرت نو کوم قومي غیرت پر قوم مسپکو پر قوم مزه جوړو مليان ولې پښتنو کې نه غوړي دي د پښتنو نه دي نه دا غراغلیا کوم دي چې ته یو ځای نه بل ځای نه راغلي دي دا اولیاء کرام اولاد دې د بل کوم نه راغلي نو دا غي په پښتنو سره د پښتنو اولاد پیدا شي نو په پښتنو بغیر ته کی او دا دې چې غیرت نه کوي نو سر په کې راغلي دي د بل ملک نه راغلي ما ته غلي مولای دا ولر نه ما سره سړي پیدا د سړي غیرت دا غواړي چې زما قوم دې په شرک اخته د دې سر دې کته مړو تا او د دې بیزتی کیږي دا وازه راځه مسله دې د قوم غیرت دا تقاضا کوي چې خپل قوم کو بچا غیرت وکا نو د آیات مطلب دل دې لولا کتاب من الله کچرنه حکم د الله دې شه اتاسو د بنی اسرائیل قانون غوندې وې په تاسو او تاسو خوړې نمون با تاسو لا عذاب در کړو او ما دا وخت نه دی مطلب ځانور کې ما لیکلي دي چې په قانون متونو الله پرای مال د غنیمت ناروا کړو ا دې امت له روا کې داوړي جدائی دا غي وجه ده د دې وجه دا چې په قانون کومونو جنگ کړو د ملک لپاره موږ یې ملک غسره نو هغه جنگ د ملک لپاره کړو نو الله او رحمان نه جایز کړو ادیو مت جنگ کړي د اسلام د شاعت ته نو خدای ورته مال د غنیمت راوړته اوسم کې اوسره د ملک جنگ کوي نو هغه غنیمت اخلي هغه ورته اخلي هغه د ملک لپاره جنگ کوي سورته محمد کې نو دا ذکر کوي چې کله تا کې ځان کړو کپته ای الله تا چې زنه ساز کی ایمان شته موږ ته پته نشته جو تاسو کی ایمان وی د الله نه دیږي درب کی الله تعالی وردای نه چې هغه څه شی تاسو نه دی حدیث کې هری مال د غنیمت راغې عباس رضی الله تعالی عنہ راغې انی فاجئت نفسی وعقیدا ما د خپل ځان چې جې بدل کې ور کړو او زما د جنگ اراده نه و خو زه مجبورن راوتم او د خپل عقید دروازه بدله مين ور کړو حضرت یاو مال د غنیمت پروت نو نبی رسول الله ته واصله سورې چا عباس رضی الله تعالی عنہ صادر وګړو او پکې چول مال دا کپڑے دی دا سامان یې چولې چول حضرت ورته قتل چې صادر خدک نو عباس ډېر مضبوطو دن سره نو صادر پښار اړو نو مال ډېرو شورته نه کړی بدر نمک کې خدای سره نو کړی فام کنه منو نو وس برک خدای په دې باندې ستا فام کنه منهم ستا لا سے په برک فارسی کې قدرت دا خدا خدا انشاء فام کنه منهم نو لا سے برک الله په دې باندې ام کنه قبضه کې درکې دی لرا ستا لا سے په برک ضرور کې الله په حکمت والا ایمان اے کسانو چې ایمان ورړې ادمل ګنا راوتای نو جهاد کوي پمال لګورو مال مرا غونډوي چې مل د پری خود مهاجر شي وطن د پری خود عثمان تمام سره وای خرچ ایمان نه او کوي ځنه پراز د الله کې او کسان چې دا ورته مهاجرینو ته امداد وکړو مهاجرینو را نو دا بعض دوستان له بعض دي آ کسان چې مسله مني او نو وتل د ملک نه نشته تا غره د دوستای دا غینیس په دار حال کې پاتې دي هغه سره دوستي مکوا ولایت دوستي تعاون راغې چې راځي د ملک نه اګه چې طلب دیندا غواړي تاسو نه په دین کې چې زه مجبورې ما انا قرار سمتا مال اسرا لګا ناراضم نه پتا ستا مگر د قوم دغه مسلمانانو تعاون نه کوي مخی صورت کې قاعده بیان شوه نو په دې صورت کې ترقی چې ار کله تاسو طریقې د jihad دکړې او قتال ته تیار شئ نو اعلان وکړئ چې زمون تاسو بایکاټ ته او جنگ ته تیار شئ او صورت کې په jihad تفصیل کړئ صورت کې سلور فرقه بیانې یو فرقه د مشرکین ادمه فرقه د اهل کتابو درمه فرقه د منافقانو د دې درو واړو د جهاد طریقه صورت کې درې فرقه بیانې یو د مشرکین او غیر سره د جهاد معاملات دیمه فرقه اهل کتاب او غي سره جهاد دیمه فرقه منافقین او غي سره جهاد طریقہ او سلوه فرقه مؤمنان د مؤمنانو تقسیم کوي هغه سست تا او هغه مجاهدین تا لومبای فرقه بیانې مشکین چې مشکین ډېر قسم دي نو تاسو جهاد کوی نو کم مشرک سره وکړي ځکه یو مشرک دی محارب چې هغه جنگ باندې ګزار دی جنگ ته تیار دی په جنگ ګزار دی نو دو طرح جنگ جاری ساتي دویم دی مستأمن هغه مشرک چې تا نه امن رسته نو هغه سره بجیاد نه کې قتال نه کې هغه به خپل کلی ته ورسې نو بیا ورسره کې او کله چې ستا په اجتماع کې ستا په امن کې نو هغه سره به قتال نه کې دیم قسم مشرک موقت بالعهود موقت هغه مشرک چې هغه سره تاسو دوست کړي دوا دي او ادم یې شي دا چې دوره ده نو سره وعده پوره کړه یو مشرک دی محارب یو مشرک دی مستعمن او دریم قسم مشرک دی چې هغه سره ملوث کړي بالعهود المؤقت وقت مقرر کړي فاطم وی دی آدم قتال کوئی خود قتال طریقې هم پیژني دانه چې قتال کې بغیر طریقونو رواني بوډا خبره روغ رنځور پیژني چا سره په قتال کې مشرک سره کوم شي کې مشرک سره چا سره چې زمون لوز نشته هغه د مسلمانانو په منځ حمله کړی دا ناغه سره نو لوز پکار دی ناغه ته قتل پکار دی لکه روز چې کړی دا یو مشرک دی چې هغه سره نو لوز کړی چې موږ او تا به جنگ نه کوو ناغه لوز ورته پوره کړي او کلو کړی وخت نه مقرر نو اعلان وکړي دارنګه یو مشرک مستامن دی چې تا امن ورکړی دی نو سره په جنگ کې بیا شروع کوي اهل کتاب اهل کتاب سره جنگ وکړي ولې جنگ وکړي پس ځکه هغه محرمات حلال کړی دي حلال حرام کړی دي هغه دین کې زیاته جوړ کړي دا لګي نسی کړی دا کم زمانہ چې یو عبادت وا نو هغه زمانه یې رسو کړی دا دا یو زمانه وا چې پاره کې جنگ بندو نو پشان د مشرک مرګار کړی دا سلور میاشتې په خوانه چې په دې کې قتال بمنو جنگ وجدا دې ته به اشور حرم وي هغه میاشتې عزت چې دې میاشتې کوم جنگ نه کوو نو دای کله جنگ کې بشورو کا دانه شو خطا وېزه دې کې بجنګو کو او بلې کې باندې په ورځو دا رنګي دا کتاب روزه په الله مقرر کړو دې نو ګرمای کې روزه رااله نو یاره ګرمای کې ګران ده او روزي دی دي نو سردای کې بوسا تو دې څه په ځای به سبه کو ساتو نو روزه سبه کا بادشاہ نه جوړ شو دیمه فرقه منافقان او په دې صورت کې د منافقانو تفصیل بیانې دریش په صفات د منافقانو بیانې او دا دریش په صفات چې سره ټول حدیث راجم کی نه کړه او حدیث کې راځي آیت المنافق ثلاث یعنی اصول دریږي لوز به ټینګنی جبه وینا کاری امین بنی آیت المنافق سراس داغر دا نفاق اصول دری دی ازا وعدا اخلفا و ازا غدر افجر و ازا خاتم شدنا یعنی دا اصول دری دی یو بے لوس پلوس نی بل بے امانت نی بل بے جب خراب او کله کله منافق نور صفات هم راځي نو دې صورت کې داور صورت قتال فی سبیل الله لکه څنګه چې صورت انفال کې و او د قتال ځاینا او صورت کې تقسیم د خلکو فرق اربعه وتا